دې ځنه دریم باب شروع کیږي د صورت دریم باب دی او دا دریم باب به چلیږي تر د سلور شپې تمایات پورې دا چلیږي سلور شپې تمایات پورې او په دې کې اول بیانېږي دلایل عقلیه درې په مسله توحید باندې درې دلایل عقلیه په مسله توحید باندې اول بیانی اته څلوېښتم دو پنځوستم او درې پنځوستم بیا دلیل وحی بیانیږي یو پنځوسم کې بیا زجر دی په شرک باندې څلور پنځوسم او پنځه پنځوستم بیا زجر دی په نظر د غیر الله باندې شپږ پنځوستم کې د الله په نوم باندې نظر نیاز کوئ د بل چا په نوم باندې مه کوئ بیا زجر دی په مشرکین بالملائکه وته چې د الله تعالی سره ملائک شریکان کړی دي و پنځوسم کې دا بیاني اته پنځوسم شپېتم بیا دنیا یاره الله تعالی بیانوي تخفیف دنیوي یو شپېتم کې بیا زجر به شرک دی دو شپېتم کې بیا زجر او تخویب په اعتبار شیطان د شیطان تابعداري ولې کوي د الله تعالی تابعداري ولې نه کوي درې شپېتم کې دا بیاني او بیا څلور شپېتم کې ترغیب دی قرآن کریم ته بیا د هغې نه باب وروسته څلورم باب شروع کی اولم یرو اول درې دلایل عقلیه په مسله توحید باندې بالکل آسان دی اولم یراو آی دیونه ګوري الا ما خلق الله هغه څه د پیدا کړی دی الله تعالی من شین هر څیز چې دی من شین دا د ما خلق الله بیان دی آی دیونه ګوري هغه څه چې الله تعالی پیدا کړی دی وس هغه ما خلق الله څه شی دی من شین هغه هر شی چې دی الله تعالی پیدا کړی یتفیع ظلاله ګرځي سوري داغي عن الیمین خی طرف ته او شمایل او چپ طرفونو ته سجدا لله سجده کون کې الله تعالی ته هم داخرون او دی عاجزی کون کې دي عاجزی کون کې د آیات معنا دا شولا چې الله تعالی چې داسې سيزونه پیدا کړی دي نو داغي سوري دي کله خی طرف ته دي کله چپ طرف ته دي یو یو طرف نه چنور راوخیږي نو دا سوره یو طرف ته وړي بیا نور ورو ورو راځي سوره کمیږي کمیږي کمیږي اول کله چې نور راخکاره شي او تاسو پر خپل بلې په کوټه باندې ودرېږئ یا د غره په سر یا په یوځای باندې دا سوره دومره وګدي چې بل غر ته رسېدلی د اتیاو ګزو نه زیاتی د اتیاو ګزو نه نه چې د سونو ګزو نه زیاتی بیا چې نور کله راپورته کیږي راپورته کیږي نه د هر شي سوره کمیږي کمیږي تر دې پورې چې نور دې په سر باندې ودرېږي د پاسه د هر شي سوره بالکل کم شي بیا نور دنه بل طرف ته وړي نو هغه سورې چې ستانه نور بل طرف ته کم طرف ته چې نوري دغه مخالف طرف ته چیرې دا سورې راځي نو بیا چې نور اوړي ماسپخین شي نو سورې ستاري کم طرف نه چې نور راختلې سورې دغه طرف ته وړي نو بیا دا وسې کیږي کیږي په قلار قلار باندې دا سوري چې دی د هر شي د ګټ سورې دی او خاص د الله تعالی لپاره سجده کوي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي من دابتن هر قسم زنده سر چې دي من دابتن هر قسم زنده سر چې دي من دابتن د دین مراد سا لرونکي څیزونه تی مراد دي یو قول هم بسرین داره دویم قول هم بسرین داره چې په دې آیات کې دلته کې لب نشر غیر مرتب دی مخکې دو, دو چیزونه ذکر شول پی سماوات ذکر شو ما فی الارض ذکر شو نو دا دا من دا بتین دا بیان دی دا ما فی الارض دفاره او دا ول ملائکتو دا بیان دی دا ما فی سماوات دفاره دا ډیره بهترینه توجیه ده ډیره خوندوره ده نو ترجمه او پوره دا کوي خاص الله تعالی لپاره سجدي کوي چې په اسمانونو کې دي نو په اسمانونو کې څوک دي من من الملائکه چې هغه ملائک دي او ولله یسجد من ما فی الارض د الله تعالی لپاره سجدی کوي هغه په ځمکه کې دي په ځمکه کې سری من دا بتین چې هغه نور زنده سر دي د سا لرونکي څیزونه دي هغه الله تعالی ته سجدی کوي نو دا په طریقې د لوپ نشر غیر مرتب سره دغه بیانې وهم لا استكبرون او دی لوی نه کوي د حکم د الله تعالی نه د الله تعالی د حکم نه لوی نه کوي نو معلومه شوه د آیات نه چې ابلیس دا د ملایکو نه نو ابلیس د جماعت د ملایکو نه نو د ډلې نه نو ځکه ملایک خو سجده کوي کنه او خو منفي سماوات دي کنه پاسمانونه کړي او ابلیس چې هغه سجده نه وکړي یا خاپون ربهم یریږي د خپل رب نه من فوقهم چې اوچت دی ردیونه چې پاسه ردیونه و یفعلون ما یؤمرون او کوي دی هغه چې څو ته حکم کېدل شي چې څو ته حکم کېدل شي بس دی هغه کوي هغه مني د دې کې سجده راغلی ده د سجدې تلاوت په اړه کې ته دوه درې مسایل بیانوم سجده ته سجده تلاوت چې ده دا واجب ده قران کریم کې سجده راغلی دي نو قران کریم کې څوار لس سجدي راغلي دي څوار لس سجدي دي بنا بر اختلاف یا اقوال خو لیکن د څوار لسو دا حکم چیرې عام دی او دغه خبره عامه ده قران کریم کې ټول څوار لس سجدي دي او سجده کول د تلاوت چیرې دا واجب دي اصح قول پکې دا چې دا واجب دي د سجدې تلاوت د پاره هغه شرطونه دي کم شرطونه چې لمانځه لپاره دي پاکوالی د بدن پاکوالی د ځای پاکوالی د کپړو د لویو د وړې بیا د سینه پاکوالی سجدر تلاوت به اله کوي کله چې آیات پوره شي کله چې آیات د اخر ته ورسو نو د سجدر تلاوت وخه غره نیم آیات دی ویل دی او نیم دی نه دی ویل نو پاره کې سجدر تلاوت ضروري نه ده اخر ته ورسې نو سجدر تلاوت به ورستو کې سجده تلاوت ماتیږي په هغه چیزونو باندې په کم باندې چې مون ماتیږي په سجده تلاوت کې د خبرې وکړلې بیا د شولې یا یو طرف ته بل طرف ته کې وکتل نو سجده تلاوت ونه شوله سجده تلاوت داغي طریقه طریقه دار چې نیغ به انسان ودرېږي که معذور نه وي که معذور په ناست باندې بیا کولی شي نو کله چې ودرېده نو سیده وخت کته لاړ شي سجدې ته ولاړ شي الله اکبر به وای او سجدې ته ولاړ شي لاسونه او چتول پکې غوګونو ته نشته لري لاسونه ونه وړي غوګونو له نیغ ودرېده ښکته به شي سجدې ته ولاړ شي د سجدې ته د تللو په وخت کې به الله اکبر وای لکه مانځه ته څنګه سړی ښکته کېږي په مانځه کې سجدې ته بیا به سجده وکړي او د سجدې نه چې کله راپورته شي نو الله اکبر به وای سر به راپورته کړي بیا به کې سلام او غیره ګرځول هیڅ شی پکې نشته ری نو سجده تلاوت کیږي دو تکبیرونه دي او په د دو تکبیرونو په منځ کې یو سجده کول دي کچا په څوک معذور دی نو په ناسته باندې بیا کولای شي ما ویل چې مخکې هغه شرطونه دي کوم چې لمانځه لپاره دي نو قیام په مانځه کې شرط خو لیکن د مرض او د عذر د وجې نه بیا ساقط دی په ناسته باندې بیا کولای شي دا طریقه شوله د سجدې تلاوت که چاته د ډیر عمر سجدې پاتې وي د ډیر عمر سجدې بیا هم کولی شي ودې کې ودې کې ودې کې تر دې پورې چې د ده د زړه اطمینان نشي چې بس ما سجدې ختمې کړلې زما په ذمه چې کومه وي هغه صحیح دي بهتره خبره دا ده د صحیح احادیثو نه معلومیږي چې کله سجده تلاوت کم آیات ولوستل شي نو به کار داره چې په هغه وخت کې سجده تلاوت وکړل شي هم په هغه سات کې وکړل شي ځکه حدیث کې راغلی دی کله چې سجده تلاوت مؤمنان مسلمانان وکي نو شیطان جدا شي او په جړا شي چغي وهي او ډیر جت خپه شي وای ابن آدم ته حکم د سجدې شوی دی نو ګوره هغه سجده وکړله او ما ته حکم شوی او ما چې د هغې نافرماني وکړله نو د آدم علیه صلات وسلام اولاد به جنت ته ځي او زه به جهنم ته ځم شیطان دا وایي نو په کار دار په هغه ټیم کې سجده وشي دا ډېره زیاته بهتره ده او خبره پکې بل دا هم ده چې اکثر خلک په هغه ټیم کې ونه کی نو بیا د هغې نه وروسته چې بیا پاتې کیږي هم په سجده تلاوت کې کومه دعا لوستل پکار دي په حدیثو کې خپل دعا شته دی خو لیکن که چاته هغه دعا نه یاده نو په کار داره چې عام د مانځه چې کم تسبیحات دي نو بس هغه دی وای هغه هم صحیح دي په هغې باندې سجده ادا کی په اوقات مکروهو کې سجده تلاوت کول صحیح نه دي اوقات مکروهو کې نه کوي ځکه نهي چې کوم راغلی ده په حدیث کې نو هغه عامه ده د قرآن کریم تلاوت چې کوي په مانځه کې نو دا مکروه دي چې نور آیاتونه ولولي او کم دی کې چې آیات د سجدې تلاوت راغلی دی هغه پاتې کی د سری نه کوي بلکې هغه پکې هم ولولي بیا د بل چا نه چې واوري چا چې سجده تلاوت دا تلاوت کړې ده او چا اورېدلې ده که قصد د اورېدو یې شته دی او که نشته دی خو چې چا اورېدلې ده نو په هغې باندې سجده تلاوت دا لازمي ده دا واجب ده دا به کوي اعلی التالي والسامع فقهای کرامو لیکلي دي اورېدونکي او په ویونکي دواړو باندې سجده تلاوت لازمي ده او دا ضروري ده بیا بله خبره دا ده چې د ریډیو نه سجده تلاوت دا واوریدل شي نو سجده تلاوت په اوریدونکو باندې لازمیږي او کنه لازمیږي دا یو ډیر ډیر تفصیل پکې علما کرامو کړی دی خو لیکن پای کې مبتابهی قول پای کې داره صحیح قول پای کې داره چې د ریډو دوه اعتبار دي یو داره چې پاغې کې ریکارډ شوی درس دی او هغه پکې ولګول شي ریکارډ شوی درس او هغه خلک واوري دویم دا چې برای راست د لوډ سپیکر نه لري مثلا په جماعت کې درس کیږي یا په ریډیو کې لري که په هر څه کې لري خو برای راست پکې لګیا دی په خپله پکې هغه خود به خود پکې په خپله لګیا دی اواز ریکارډ شوی نه دی بلکې په مایک کې ډایرک لګیا دی او د هغې د خولې اواز ته ته راځي ډایرک نو په دې کې سجده تلاوت لازمي ده دا واجب ده او که ډایرک نه وي بلکې ریکارډینګ بل ځای کې ریکارډینګ کړی دی او بیا غ ریکارډینګ د سه آلات او د اسباب په واسطه باندې هغه نقل کیږي ماشیندري ته هغه بیا ځي په ریډیو کې نو علما کرام لیکلي پای کې مبتابه قول دار سجده پای کې نشته سجده تلاوت پروس کال مې دا مسله بیان کړې و نو بیا یو عالم راته دا خبره وکړه چې دا مسله څنګه نو هغه دا وی چیرې دی بیا مسله کې مولوی صاحب کتاسو لګ بیا نظر ثانی وکړي نو کې دې شي دې کې داس خطا شوی نو هغه ته ما بیا د خپل تقریر مې وته ټولو کو مال ما د سه مسله بیان کړی ده نو بیا یې معذرت بیان کوي ډیره مهرباني وي خپه نشي زما په غوګونو باندې بل شنت کې لګېدلی نو مال ګوره صحیح اوري دا غینه بعد بیا خبره کوي ما په هغه باندې ډیره حواله هم ویلې نو په دا مسله ما کتلې او تحقیق کړم یو نو یو د ریډیو مسله ده چې برای راس لګیای په مایک کې لګیای په لوډ سپیکر کې لګیای مایک چې کمی او هغه برای راس आवाज په ریډیو کې راوځي نو بده کې سیدر تلاوت واجب دشتره او دویم داره چې आवाज دا صوت ریکارډینګ کړل شي او د ریکارډینګ په واسطه باندې هغه ته بیا موبایل یا ام پی 3 یا بل څه شی دی یو اسباب وسنن سوا ډیر زیات دي ریکارډر دی دا غینه بیا مایک کې خودل شي په بل موبایل و غیره کې او دا غینه هغه आवाज راکاږي د ماشینرۍ په واسطه باندې بیا زی او پر ریډیو کې نو په هغه باندې سیجر تلاوت نشته نو سیجر تلاوت به وکي کله چې وزګار شي درس نو سیجر تلاوت به وکي کوسه وکړه خ یخافون ربهم یریږي د خپل رب نه من فوقهم چې اوچت دی په پاسه لري دیونه و یفعلون ما یؤمرون او کوي دی واغه چې یو ته حکم کېدل شي وقال الله او ویری دی الله تعالی دلیل وحی د پاره درد د شرک وقال الله و ویری دی الله تعالی لا تتخذوا الهین اثنین مو جوړوي حقدار د بندګۍ اثنین دوا یعنی حقدار د بندګۍ صرف یو الله تعالی دی یو الله تعالی دی نو دوی مو سره مو جوړوي چې دوی شي او مخکې الله تعالی ویل کنه سجده صرف ما ته کوي بل چاته سجده ما کوي ځکه چې د سجدي حقدار هغه الله تعالی دی نو بل څوک سره الٰه مو جوړوي انما هو اله واحد یقینا د حقدار د بندګۍ حقدار د سجدي دغه یو الله تعالی دی پای یا پرهبون نو خاص منه او یریږي خاص منه او یریږي وله ما فی السماوات والارض خاص الله تعالی په اختیار کې دلیل عقلی په مسله توحید باندې خاص الله تعالی په اختیار کې راځي دونه په اسمانونو کې په ځمکه کې وله الدین واسوه او خاص الله تعالی د رتابیداری د لازمه الدین دې کې په معنا ده عبادت سره دی الدین په معنا د متصرف سره دی وله الدین واسبه او خاص د الله تعالی لپاره تصرف دی واسبا لازمی او همیشه خالص وله الدین او خاص د الله تعالی لپاره تابعداری دا چغه وهل خاص د الله تعالی لپاره دی واسبه لازم همیشه او خالص افغیر الله تتقون نو آیا تاسو د الله تعالی نه سیوا بل چا نه یریږئ وما بکم من نعمت فمن الله او هغه څه چې به تاسو باندې دي من نعمت د نعمت د الله تعالی نه فمن الله نو هغه خدای الله تعالی طرف نه دي ثم اذا مسکم الضر فالیه تجارون نو بیا کله چې ورسیږي تاسو ته ضرور څه مصیبت فالیه تجارون نو الله تعالی ته کړنچیږئ دې کې هم دلیل عقلی په مسله توحید باندې حاصل د آیات دا دی هر نعمت ظاهری دی او که باطنی دی بدنی دی او که مالی دی صحت دی عافیت دی مالداری د غریبی ده دا هر څه چې دی دا د الله تعالی طرف نه دی نو دا چې د الله تعالی طرف نه دی نو الله تعالی یک یو ومني الله تعالی یک یو ومني او مشرکان هم داسې کوي الله تعالی یک یو ذات دی قدرت والا دی طاقت والا دی ځکه مشرکان چې کله راګیر شي نو هغه هم بیا الله تعالی ته کړنچیږي مخکې بار بار آیاتونه ویل شوی دي ورسو به هم راشي کله چې مشرکان راگیر شي په یو مصیبت کې نو بیا الله تعالی ته چغه وهلی کنه کله چې په دریاب کې ګرځي او حیت بهم نو دعو الله مخلصین له الدین بیا الله تعالی ته چغه وهی نو چې دا مصیبت په او د مشکل په وخت کې الله تعالی ته چغه وهی نو په عام حالت کې هم الله تعالی ته چغه وکړه فإلیه تجأرون نو خاص الله تعالی ته بیا فریاد کوي جر اصل کې په عربي کې وای د سپې بچي د سپي بچي هغه ته کوتره وای خلک هغه چې کله کړنچیږي هغه ته جر او په عربي کې نو الله تعالی ته کړنچیږي تاسو الله تعالی ته بیا فریاد کوي الله تعالی ته आवाजونه کوي نو په عام حالت کې ولې نه کوي الله تعالی ته ثم اذا کشف الضر بیا کله چې الله تعالی لري کې مصیبت عن کوم تاسو نه اذا فريق منکم نو یړر تاسو نه بربهم مشرکون د الله تعالی سره شرک کوي او زور حالت بیا یری لیکفروا بما اتیناهم عاقبت داشي چې ناشکری وکي دیو بما اتیناهم دغه نعمت چې الله تعالی ورکړی دیو ته بما اتیناهم چې موږ ته ورکړی نه الله تعالی فتمتعوا نو پیدې واخلې مزي واخلې فسوف تعلمون زر چې تاسو پوه شئ لیکفروا بما اتیناهم یعنی الله ته الله تعالی را سره مهرباني وکړه الله تعالی را باندې نعمت وکړه چې الله د مصیبت نه بچ کړلې نو د الله تعالی د خو تاو سره بد وکړل الله د سره خو وکړل تا بد وکړل الله سره دی بد نه نکړي ځان سره دی بد وکړل تبا شولې په دی باندې فتمتعو پیدې واخلئ مبصرین لیکلي تمتعو کې ته اشاره ده چې ای مشرکانو کله الله تعالی نه دعاګانې غواړئ په حالت د تکلیف کینو الله تعالی دام ساسو لپاره تمتع ده څه پیدا ده متاع ده چې په دنیا کې الله ستاسو دعاګانې قبول کړي نو مصیبت او مشکلاتو نه مخلص کړي په سبا تعالی مون زر دی چې بیا پوه شي قیامت کې بیا پوه شي تبا و شي غرق بشي جهنم ته ولاړ شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا په دې کې الله تعالی زجر ذکر کوي په نظر د غیر الله باندې د الله تعالی په نوم باندې منښت کوي د غیر الله په نوم باندې منښت ونه کوي چرته ویعلون او مقرری دیو لما لا یعلمون لما لا د هغه چر پر لا یعلمون چې هغه نه پوهیږي سوله مقرری نصیبا برخه له مقرری دا نصیبا د یجعلون سره ولګوي نو پایات باندې بل پوه شي ویجعلون او دی مقرری نصیبا برخه برخه رسنه مما رزقناهم دا غنه چې مونږ دیو لور کړی دي د چا لپاره دا برخه مقرره لما لا یعلمون هغه چا در چې هغه پوی نه لري لما لا یعلمون یعنی د دین مراد د دیو معبودان دي او لا یعلمون هغه علم نه لري د دیو په نظرونو باندې دا کم خلق چې د غیر الله په نوم باندې نظر و نیاز ورکي نو د چا په نوم چې ورکی لا یعلمونه هغه هغه ته د د علم نظر د دې د د نظر او نیاز علم نشته پته او نشته لما لا یعلمون نصیبا ويجعلون مقرری دیو نصیبا برخه مما د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی دیو ته د چاره پاره مقرری لما لا یعلمون د هغه چاره پاره چې هغه علم او پوهه نه لري د لپاره نظر او نیاز باندې د د مړو په نوم باندې چې د بوتانو او د دې معبودانو د دې مړو د پیرانو او د دې درگاهونو په نوم باندې چې څوک څه ورکوي الله تعالی وایي هغه تې سره خبر هم نه دی او تا د هغه په نوم باندې چې دی وږی ورکړی دی د بابا په نوم باندې پلانې شی ورکړی دی دا شی ورکړی دی هغه پرې نه پوهېږي تالله قسم په الله تعالی باندې لتسألن عما کنتم تبترون خامخا تپوس وکړل شي تاسو نه عما کنتم تبترون دا صفوار کې تاسو دروغ جوړوي په الله تعالی باندې الله برنردی هر څه دروغ ته پوس کیا تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړی ويجعلون لله البنات رد د شرک رد په مشرکین بل ملائکه باندې مشرکین با ملائکه ته بنات الله الا الله تعالی لونه بیا ته ویلې یو دی اناس دی دویمه خبره کوله وی اناس دی خو لیکن په اناسو کې بیا بنات الله دی دا عقیده ساتله قران کریم کې په ډیرو ځایونو کې پاغي کې پاغي باندې رد شوی دی سوره صافات یو سل نه سل وختم آیات سوره زخرف شپاړسم آیات سوره تور نه دیرشم آیات او دې ځکه الله تعالی په دې باندې رد کوي دا څه غړي وړي وای او ډیره زیاته عجیبه خبره ده تاسو چې تاسو الله تعالی لپاره لونه خوخوي او ځان لپاره ځامن خوخوي دا خو هم بیا تاسو ډیره زیاته عجیبه پیسره ده و یجعلون لله مقرری دیو د الله تعالی لپاره البنات لونه ملائک سبحانه پاک دی الله تعالی دغه نه شریک نه پاک دی ولهم ما یشتون او د دیو لپاره هغه څه چې دوی غواړي ځان لپاره نارینه اولاد خو خوي و اذا بشرا او کله چې خبر ورکړل شي د دې کې عام خلق باندې کې کله چې زیره ورکړل شي دغه معنا ما ونه کړله او وروسته ورته وجه وایم چې دا معنا زه ولې نه کوم دی لکه وایذا بشیر او کله چې خبر ورکړلی شي خبر ورکړلی شي احدهم یو تن دوی ته بالانثی په جنۍ باندې په لور باندې ظل وجهه نو شي مخ د مسودن تک تور وهو کظیم او دا د غصې نه ډک وي دا د غصې نه ډک وي دې ځای کې د بشیره معنا خبر هم ځکه وکړله مخکې تاسو ته مخ مار ته بار بار ویلی تبشیر بشارت بشارت دا دې ته وایي چې د انسان خوشحالي دومره زیاته شي چې زړه ته یې راشي او دغه خوشحالۍ آثار په دغه باندې ښکاره شي په مخ باندې ښکاره شي نو دلته کې تر زیری معناو کې اذا بشرا کله چې زیری ورکړل شي نو بیا ورسته وای چې ځل وجه مسودن وهو کذویم مخ یې تک تور شي او د غم نه ډک شي د غصې نه ډک شي نو تبشیر معنی دی چې دغه نه ده دی چې تبشیر معنی ده نفس خبر ورکول ځکه مشرکان به د د لور د لور خبر به چې ته ورکړی شو نو مخ به خوشاله نه شو چې په زړه کې خوشحالي راشي او د هغې اثار په مخ باندې راښکاره شي نو دې ځای کې که دغه ترجمه مو کړله نو الله هم بیا مل شه ځان نه څه کوی نو دغه اعتراض بر باندې بیا کیږي خامخه چې تبشیر د زړه خوشحالي چې آثار په زړه پر مخ باندې راښکاره شي نو دلته کې خو د مشرکانو د بيدینو خلکو خبر الله تعالی ذکر کوي چې کله لور داغه پیدا شوله نو داغه مخ به تک تور شو او خپه به شو پی نو ته د بوشتره معنی کې چې زیره او تور کړل شو نو زیره خوغه ته وای چې زلای خوشاله شي او داغه اثر په دغه باندې راخکار شي په مخ باندې راخکار شي دیو جن دغه معنی دغه مکوي نفس خبر ور کول ته مراد دی او اذا بوشتره کله چې خبر ور کړل شي احدهم یو تند دی ته بل انسا په جنای باندې بل انسا په لور باندې زور لوجه نشي مخ دغه مستدن تک تور او کزویم هغه د غسین ډکوي جنای به جنکې به خخولې وروسته دی آیات کې دا څه راځي یتوارا من القوم ځان پټی د قوم نه خلکو نه من سو امام بشر به د ناکاره خبره د ناکاره هغه نه چې ته خبر ورکړل شوی په غی باندې د بد هغه سنه چې ته خبر ورکړل شوی دی نو ته خو د جنې خبر ورکړل شوی کنه دا غي د وجه نه د خلکو نه پټیږي ايوم سکو علی هونین دې دې کې دې دې په عبارت کې تقدیر دی د سی بوای یتفکر دا سوچ او فکر کوي چې آیا وسات یغې لر په ذلت باندې ام یدو سو په ترابي او یا ژوندۍ ور اومنډي ورخه کې هغې لر په ترابي په خاورو کې الا سما يحکمون خبر شي ډیر ناکاره دا فیصله چې دی وکي دی چې کم فیصله کوي دا ډیر ناکاره دي او ډیر بدی فیصله دي نو سوچ او فکر بیا پدې کې کوي د جاهلیت په زمانه هم دغه خبره مخکې مرتدا ویلیو چې ډېر ډېر جنکې دی په ژوندینې باندې خخ کړی دغه کې ورشي ان شاء الله سورې تکویر کې وداغي وضاحت راشي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی وی الله تعالی پیغمبره زما دولس یا دیار لس لونه وی ما ژوندې خخې کړی دي دولس یا دیار لس لونه وی ژوندې خخې کړی دي مؤمن شو مسلمان شو وی الله تعالی پیغمبره سو کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وی د یوی وی په عوض کې یو غلام آزاد کا دا ذات کو الله تعالی ته چیرې توبې وباسه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله دا واقعه بیانوله نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه اوښ کې دا وبیدلې دولس جنه کې مې ما د خپل خخ کړلې په ژوندینې باندې داسې داسې وخو د دې نن سبا هم ډیر جاهلان د سشتره ډیر جاهلان چې کله د غي لور پیدا شي نو پاغه باندې خپای پاغه باندې د خفګان اظهار کوي دا خور د انسان نه پیدا ده د دغه مور او پلار نه پیدا ده د خځې خاون نه پیدا ده نو څنګه په دې باندې ته خفګان کې د ډیرو خلکو نه دغه سپیتی پیدا شوی دی کوتری پیدا شوی دی د خلکو نه د زنانو نه منګکان پیدا شوی دی منګکان دا په دنیا کې ذکر دا شوی دی داسې الله تبارک تعالی کولای شي چې د زنانه پر خېټه کې ماران پیدا کیدنه نه پکې او دا سې کوتره پکې کې پیدا کی نو چې لور دله الله تعالی در کې خدا ستا بچی دی کنه الله تعالی دا پیدا کړل بس الله تعالی دغه لیکلی و په دې باندې چې خفګان کوي نو په دې کې لګ لګ سبوی دغه مشرکان راغلی ځکه داسې کار کوي بیا غ صحابي راتلون کې کال کې راغې او سلو خان راوستل سلو خان او هغه صدقه کړله په مهاجرین او انصار چې کوم غریبان صحابه کرام په هغه باندې تقسیم کړل چې الله تعالی رانه راضي شي اوس د کور نه بهر لري په محله کې یو کوی یو شړ کوی هغه ته مې ورګزاره کړل او اخیره اواز د هغې چې ما اوریده زما په غوږونو باندې راته نو یا ابتا یا ابا دا لفظ به وایه چې ای زما بابا ای زما بابا خو ما په هغې باندې سره همونه که وخکته مې ورګزاره کړل او ورپناه مې کړله کوی ته اخیری اوازونه مې له دغه واخیست واوریدل نبی علیه السلام چې دا واوریدل دا واقعه نبی علیه السلام ډېر وجړل دا حالت د عربو خو لیکن الله تبارک تعالی چې هغه کامیاب کړل نو په قران باندې کامیاب کړل په پیغمبر باندې کامیاب کړل دا حالت نن سبا هغه خلک چې لونه پیدا شي په خپکیږي دویم ټکی دا دی چې د خپل لونو هغه ظلمونه را روان دي زنانه سره هغه وخت کې به ژوندۍ خه خوره په دې وخت کې د میراث نه محروم کی نو دغه یو شند کې ظلم زیاتې دی نو په داسې ده چې خپل خور او لور په داسې ځای کې د هغې لپاره نکاح وکړي وره کړي چې ټول عمر د هغې تباه شي او یقیني دا خبره به ته وکړو اورېدونکو چې زمونږ په دې اورېدونکو کې ډېر خلک بعضې داسې د ستونزو او داسې د خپګانو د پریشانۍ رابطې دي چې د هغې ته د مسلمان زړه نشي ټینګېدلی په داسې ځایونو کې رشتې شوي دي د زنانو او د خویندو چې هغه هغه برداشت نه دی هغه قابل برداشت نه دی هغه سره کم ظلم زیاته کی جنای خبر نه په کور کې او هغه چیرې په په پوله پټی باندې په سر باندې نکاح تړلې دا خبر نه ده بالکل هغه په غزه باندې قائل نه ده هغه دا اختیار لري زنانه چې کله جنای عاقله بالغه شي دا غینه مت پښتنه کې دا غینه مت پوس کې عاقله بالغه جنای بغیر دا غیر ته پوس نه ورکه هغه پر راضی نه نکاح دې وکړل ورستم بیا انکار کوي دا نکاح نه کی دا صحیح نه ده بس نن سبا که دا رچا ته ویرله چې د لور نه مری ته پوس کې وی خا وزر ته بغیر تخکارم په دې باندې بغیر ته نه چې ټول ورده خزو لور په بازار کې ګرځي په غي باندې ته غیرت نه وردی هغه کې بیا غیرتی دی هغه به بغیر ته نه دی خزو لور به ګرځي د ټول کله او ټول چې علاقه به را پر کړی ودونو خیراتونه ته یو پاتې نه پردې سړی براولی کور ته ځان نه ورننه باسي د نغری خواړې د نغری غاړې ته وتکینه یو دیو سره په کمرې کې ناسي غب شپ سره لګي پاغي ول غیرت نه ور دي پاغي کې دا بیا بے غیرت لري خو په دې کې غیرت راغې چې کله لور او خور ور کوي په نکاح باندې نو بیا څه کوي وځه به دینه ته پوس کوم وای دا زما غیرت نه خلاف دي ته د الله نه زیات غیرتی ته د الله تعالی پیغمبر نه زیات غیرتی په تا کې د الله تعالی د دین نه زیات غیرت شته بس دغه ظلمونه دی په هغه وخت کې یو طریقه او په دې وخت کې بل طریقه ده نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه بهرو عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې یو زنانه راغله و ماها ابنتانی دولونه وی دولونه راغللی یو زنانه راغله او د هغې سره دولونه وی ماشومان وی عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل وی کور کې سره کسې نو مالت سره کا زماره بچی وګیری او په کور کې سره سره نشتره عائشه رضی الله تعالی عنها وایي زه په کور کې وګرځېدلم ما څه ونه موندل غیر تمرتین یوه کجوره صرف په کور کې بس یوه کجوره صرف بس وایي دومره شی و نور څه نه نو هغه زنانه ته مې ورکړله په اعطیتها ایاها هغې له مې ورکړله نو څه ګوره هغې څنګه چلو که هغه زنانه صحیح حدیث دی بخاري ګډ وډ حدیث هم نه دی صحیح حدیث تیر بخاری نو په قسمتها بین ابنتیها هغه یو کجوره د دوانو لونو په منځ کې نیمه کړله نیمه یوې لور کړله نیمه بلې لور کړله ولم تاکل منها دا غینه بالکل سو نه خوړل بیا پاسې د لولاړله کور ته لاړله واپس نور خو سو نو کنه په کور کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راغی نو عائشه رضی الله تعالی عنها ته دا واقعه بیان کړه بیا د الله تعالی پیغمبر یو زنانه راغلی و دوه لوڼه یې ورسره ماشومان وي زمانه څه وختل خو کور کې نور څه څه نه و صرف یوه کجوره په کور کې نن سبا زموږ په کورونو کې درې تروړې وړه یوه تروړه چینی دوه ټپکې غوړي دا خو به په اډوانسو کې مخکې نه پراتی او په خلطو خلطو باندې سیزونه راوړه نه بیا د هغې څه شکر شته دی نه د الله تعالی احسان په ځان باندې منې یوه کجوره ده په ټول کور کې یوه کجوره دی هغې کې انسانان اوسېدل صحیح ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا واقعیا بیان کړل نبی علیہ السلام فرمایل منبتلیا من هذه البنات بشیء په چا باندې چې الله تعالی ازمی خو امتحانو کې لونو الله تعالی چاله لونه ورکی نو کنا له سترا من النار او دغه لونو خطر بیتو کې قیامت پر ورځ باندې به دا د جهنم نه د پرده شي الله تعالی به دی لونو په وجه باندې د جهنم نه بچ کی د چا چې لونه زیاتی نو هغه په دې باندې شکریا ادا کوي دوه رکعاته مون پې وکړي ګوره د الک په باره کې دا نه دی راغلی چې د هغه تربیت دی کنو جنت ته ولاړ شي د الله تعالی پیغمبر د جنکو په باره کې ویل کن له ستر من النار دا بر جهنم نه در پر پرده شي دا بر جهنم نه در پر پرده شي او سعادت د زنانه نیکبختیا د زنانه دار چې اول دغه لور پیدا شي د کمی زنانه دا نیکبخت زنانه ده بل حدیث کې راځي حدیث ترمذی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کان له ثلاث بنات د چا چې درې لونه شي او ثلاث اخوات او یا درې خويندې دي درې خويندې دي او یا درې لونه دي او ابنتان یا دو لونه دي او اختان یا یا دو خويندې دي نبی علیہ السلام فرمایل په احسن صحبتهن د هغې سره یې ښه ژوند تېر که واتق الله فیهن او د دغه جنکو په باره کې د الله تعالی نه ویرېده ظلم زیاتی او سره ونه که نن سبا خدا سی کنه اختر را روان دی وای دی الکانو له جامع وکي دا جامع هم نشته د سرمنو بوټانو له واخله خو چې هغه لوري او ته وای چې مال دا وکه تاسو څه شي کوئ په کور کې نه سي کنه شته او کنيشته نو ور بشي لور لوا په اتیا روپۍ باندې بوټان واخلي په کباړ کې او ذل او پاتر له سبب باندې واخلي د الله تعالی نه پدې کې خطونه یریدلی د الله تعالی نه ویریږي پدې کې د الله تعالی نه یره پکار ده نو پله الجنه د الله تعالی پیغمبر ویل چا چې دوه لونه دي یا درې لونه دي د چا چې دوه خویندې دي یا درې خویندې دي او د هغې سره ښه زندګي تېره کړله د هغې سره ظلم زیاتی ونه که او د هغې په باره کې د الله تعالی نه ویرېده فله الجنه نو د لپاره جنت دی دا لپاره سره جنت دی خو ښه تربیت کول لري مکتب ویل دا ښه تربیت دغې نه دی د الله تعالی دین پې زده که دومره دین پې زده که په هغې باندې چې الله وپېژني د الله تعالی پیغمبر وپېژني قبر قیامت وپېژني د خپل مور او پلار حقونه وپېژني او د خپل خاون حق وپېژني ځکه خور او لور دا خو د ورکړې شی دی دا ستاره د کور نه وځي دا به دوه کورونه سنبالی او دا بیا کمانډر یې الله تعالی له بچی ورکي نو دا چیرې دا زنانه چی دا کمانډرانی د خپل کور ښه د بچو د خاون نه خاون چې هغه بیا ټولو مشري او زنانه دند در خپل کور چیرې کمانډر در خپل بچو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من عال جاریتین حتا تبلغ جاء یوم القیامه انا وهو وزم اصابعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې چا د دوه لونو تربیت وکړه کوړمه کې دوه لونه دي په ټولو بچو کې دوه لونه دي او د هغې تربیت یې وکړه تر د بلوغه پورې د بلوغه پورې د هغې تربیت وکړه په صحیح طریقه باندې نو د قیامت په ورځ باندې زه او دغه سړی به راشو او نبی علیہ السلام دا دوانه ګوتې یو ځای کړلې د شهادت دا ګوته او دا بله ګوته یو ځای کړلې ما او هغه به دواړه یو ځای یو دغسې په جنت کې به یو ځای نو دا دا فضایل نبی علیه السلام ولې بیان کړي دي نبی علیه السلام په وخت کې د زنانو سره ظلم زیاته وسره په دې وخت کې دغه ظلم زیاته دی میراث سره نه ورکي چرګ چرګوړی حلال کې به کور کې نو خزو ته چې څه شي پرې دی بس لره به وخوري کنه دی دا دغه خپې ولا پاتې کړی دی مړه به وخوري سانګونه ولا پاتې کړی دی سره ولا پاتې کړل دا سره او سانګونه چې څه خشره ته ول نه خوري ځانله بس دغه عجزانی چې به دغه خبرې دا کار چې مخ ته رواني د زنانو سره ډیر ظلم زیاتېب دا مکوي د الله تبارک تعالی نه ردی په باره کې ویریږي او که څوک ویریده د الله تعالی نه او نو د الله تعالی پیغمبر ویل په له الجنه در پر جنت دی نو دې دې کې الله تعالی هم دغه مسله بیان کړه اذا بشرا کله چې خبر ورکړل شي د میوتن دیو تابل انسا په لور سره نو زل وجهه شي مخ دغه مسودن تک تروه کظیم هغه د غسین ډکوي یتوارا من القوم پټیږي ځان پټي د خلکو نه من سوی ما بشر به د ډیر بد هغه نه چې ته خبر ورکړل شوی دی پاغي باندې دغه زیرم نه غني بلکې دغه ډیر بد کار غني ايوم سکو علی هونین نو آیا وساتی دې در علی هونین په ذلت سره پر سوای سره دې کې په عبارت کې د استعمال تقدیر دی تفکر او سوچ او فکر کیدا چا وساتی دې در په ذلت او پر سوای سره ام یدسو پی تراب او یا ژوندی ورو منډي ورخه کې هغه در په خاور کې لاسا ما يحکمون ډیر ناکاره دی هغه څه چې دی فیصله کوي نو نن سبا هم دا سره ډیر خلک په کورونو کې چې جنکۍ کې نه ولی عاقل بالغ دي نو دا په ذلت باندې ساتي او د الله تعالی پیغمبر وی چې کله الک یا جنۍ بلوغ ته ورسیږي او دی له واده ونه کړلی شي نو که دا کومه ګناه کوي نو دا په مور او پلار باندې لیکلی کېږي دا په مور او پلار باندې لیکلی کېږي د الله تعالی دین ته ځان وسپارئ بس کامیاب وئ په دنیا او په آخرت کې به کامیاب یې بیګا خبرونو کې دا خبره وکړله د پاکستان د ریډیو نه دا ویرله چې قانون دا مونږه پاس کړی دی او د دې پاسداری به ټول خلک کوي ټول پاکستانیان به کوي د اتلسو کالو نه مخکې هیڅ یو جنۍ دا به نه واده کیږي دا د الله تعالی قانون یې چیلنج کړی دی دا الله تعالی نظام یې چیلنج کړی دی کله چې جنای بلوغ ته ورسیږي بس هغه دغه نکاح کولای شي چې بل یو داس یو مشکل نشته لري څه عذر نشته لري شرعا نو هغه بالکل واده کیږي نو دغه قوانین دا روان دي دا زنا ته لارې هم ورول دي بی دینۍ ته لارې هم ورول دي الا سا ما يحكمون ډیر ناکاره ده بده فیصله چې دی وکي للذین لا یؤمنون بالآخرته نن سبا زیات خلک داسې دي چې ته د غیر خور او د لور د پښتنې د پاره لاړ شي د یو مجاهد د پاره د مسلمان د پاره نو دوه خبرې دي خ عاقله بالغ وي خ عاقله بالغ وي او یا خو ماشومه ده نو خو تا ته ماشوم ښکاري دا بچی چې دی که هغه ډېر غټ هم شي هغه که د اتیاو کالو هم شي خو چې پلار یې نو هغه خپل بچي ته دا ماشوم دا بچي ته ماشوم وایي وایي دا یو ماشوم دی دویمه خبره خلک به څه کوي درو خبره کوي وایي دا مونږ ورکړي نو بیا خو نکاح دی خو نه شوی په کم ځای کې ورکړل شوی نکاح په کم ځای کې شوی ده زیات بس دغه دروغ دي ساتیر سره پاره چې ریټ په خره شي ما مخکې ویل خپه کېږي په دې باندې ما دا په معاشره کې شته دی او که نه شته دی نو ما ته ووایه ځه شته دی ده خرڅه یې په هغې باندې روپۍ اخلي او بیا مهرونه کم کېدی نکاحونه اسان کوي زیناهونه به کم شي که نکاحونه هم ګران کړله نو زیناهونه به زیات شي تبا برباد بشي دا مسلمانان للذین لا یؤمنون بالآخرة دا کسان د پاره لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالآخرة په آخرت باندې مثل السوء دا غیر پر ناکار حالت دی اسو دین مراد ناکار حالت دی مراد دی ناکار صفاتونه ولله المثل الاعلى او د الله تعالی لپاره دی دې کې مثل مخکې مثل ځان نه معنی دې دې کې جدا معنی ولله المثل الاعلى د الله تعالی لپاره خاص صفاتونه دی اوچت المثل الاعلى او صفات دی اوچت د الله تعالی لپاره اوچت اوچت صفات ثابت دي او صفات سری خالق دی مالک دی رازق دی حاکم دی قادر دی دا چې صفات ثبوتي دي ته وایي سبا او صفات سلبیه د الله تعالی لپاره دي وحده لا شریک له لا ولد لا ولد له لا والد له لا صاحبه له دا د الله تعالی سلبی صفاتونه دي وهو العزیز الحکیم او د الله تعالی زورور دی الحکیم حکمتونه والا دی الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي الله تعالی زورور دی حکمتونه دی په هر څه کې